د دې ځای نه دویم باب تر یو کم شپېتم آیات پورې دی په دې کې اول واقع د موسی علی السلام ده بیا واقع د سليمان علی السلام ده په نفي د علم باندې او بیا دو واقع دي بیا واقع د صالح علی السلام ده او ورپسې واقع د لوط علی السلام ده او پاره کې مقصد دا دی چې خلق ټول په سلامتیا کې چاته محتاج دي الله تعالی ته محتاج دي په لومبو دوه واقعو کې مقصد دا دی چې عالم الغیب الله دی او بل څوک نه دی دی لومبو کې دا دغه مقصد دی اول واقع د موسی علی السلام چې دا دا تر سوار لسم آیاته پورې ده او پدې کې مقصد سره پدې واقع کې نو پدې واقع کې مقصد دا دی چې الله تعالی یو خو نفی د علم کای د مخلوق نه کاغه موسی علی السلام غوند پیغمبر ول نشي چې دومره جلیل القدر پیغمبرو او په دې کې د موسی علیه صلوات و سلام واقعیت ذکر کړي د هغه وخت نه چې موسی علیه السلام د مصر نه د مدین نه روانو مصر ته پاغي کې د الله جل جلاله د طرف نه هغه ورتلل دی اور پسې او هغه کې بیا د الله جل جلاله د طرف نه आवाज دی او بیا د ته معجزې ورکول دی او فرعون ته لیګل دی فرعون انکار دی او داغه تبعی ده ډیره مختصر دا واقع دی دا کرا خلیخه اذ قال موسی آیات کا پا وقت چوی موسی علیہ السلام لاهله کورن خپل تا انی انست نارا یقینا ما ولید اور ما اور ولید دا اور چې موسی علیہ السلام را روانو او یا دا لیکلی دی سحمودی په خپل کتاب کې لیکلی دی وای ډیره یخ شپه وساړو او تور شپوا موسی علیہ السلام اخبار الزمان کې تل لیکلي دي موسی علیہ السلام د مدین نه روان د مصر طرف ته په غره باندې د بره اور ولیدو چې ویلی دو خپل کور والا ته وی لار تم خطاوا زوالار شمالته نه به اور راوړم یو په تاسو ګرم شي دویم نمبر کار بدا حکم چې دغه اور سره یا په دغه اور باندې لار معلومه کو یا دې اور خوا کې بسو کې نه زبته لار معلومه کما سورۃ طه کې تیر شو هغه دغه چې کوم دی لیدکې غوندې به تیرا بل کما په خوا آیزه خلق په بلک بلک لکنه بیا په خلق ګرځیدل نو هغه شانته برابر لکم لعلکم تصلون دې لپاره چې تاسو ګرم شئ اے گرما تاسو به په گرم شي نو د دې لپاره مې چې کوم دی نو دغه کار به وکم ښا موسی علیہ الصلات والسلام لاړو او اور ته چې کوم دی نو اور خواته ورغه اوس دې کې مقصد څه شو مو واقع له داسې ځای نه شروع کړه که موسی علیه الصلاۃ والسلام عالم الغیب وی نو چې د دې ځای نه اور ولیدو خود دا به ویلو چې دا الله نور دی دا اور نه دی دا الله تر طرف نه یو نور دی لیکن نو ورته پتا هغه غریب لاړ هغه چې کدا اور دی مونږ په ځان ګرم کو لیکن ال تور نو بل سوخه حجی فلما جاءها نودی امبورک من فی النار په هغه چا باندې برکت ته چې څوک په طلب د دې اور کې دي دا اور چې څوک غواړي کنه په هغه باندې برکت ته نه پتا د الله برکت ته ومن حولها او هغه څوک چې غیر چا پیر د دې اور نه دي پاغی باندې د الله تعالی برکات دي سبحا و سبحان الله او پاک دے الله رب العالمین رب د مخلوق دے الله تعالی پاک دی او رب د مخلوق دی یا موسی اے موسی انه انا الله العزیز الحکیم یقینا شان دا دی چې الله یما العزیز زور ورما الحکیم حکمت والایم نو زور ور ما قدرت می دی د خدای لایق سوک دی زیما د حکیم ما علم درا سره د خدای صفات پما کی دی ما چې کوم دین خدای منی والق عصاک بیا ورته الله وی وګرځوا همسا خپل فلم ما راها نور واقع تا ترا مختصر کړه ځکه هغه مختصر ټکی تا ته دا کوي بل دلیل ته بیان نه چې ګوره موسی علی السلام عالم الغیب نو داغه ته څه پته و چې زما په همسا کې دا کمالات پراته دي دا ورته پته نه و الله ورته تی وغورځوا فلم ما را هانو هر کله چې وی غورځول دا همسا تحت زون خوزیدا حرکت کو کانها جانن گویا کې دا چمچمار دی چمچمار پیژن دا چمچمار وای کسو ته وای موږ ته چمچمار راوړو کې غوندې چی اوس هغه خبره خو تاسو تما کړی و چې په صورت شعرا کې وی فیدا یثعبان مبین هغه لوی غټ اجدها وا دلته وای جان نن چمچمار چمچمار خډیر وړو کې نو جواب داغه نه تکړو چې د دې مطلب یا خدا دې چې دلته کې وړو کې مارو په غره باندې د فرعون په دربار کې بیا الله غټمار جوړ کړو خو هغه دومره نه دا غټه صحیح توجیه خو توجیه دادا دا جوړ ته څه شو غټ مار خو ګرځیدو کې د غټ مار غوند نه و دومره سپیډ کې ګرځیدو دومره تیز ګرځیدو تاوی کدا چمچمار دی حجی ولا مدبرن نو تاوش موسی علی السلام شاک اونکه اے موسی علی السلام په غزای باندې دا غمار نه وډار شو چې خدای پاک دا ما پلاس کې مار راس څه شو نو تاو شو داسې چې تاسو نو الله ورته وی ولم يعقب ولم يعقب او نتیجې ته انتظار نکو نتیجې ته نکتل مطلب دا د دا اوس کیږي شاته نه قتل موسی علی السلام یم یعقب دا ما نتیجه تا یا لم یعقب شا طرف سے نه قتل دا څه تدارک راته او څه دا څه شو الله ورته ویا موسی اے موسی لا تخف یریګما انی لا یخاف لدی المرسلون ولنا پوی ما یریګا زکا چې ما سره زما په دربار کې لیګلی شوی خلک رسولان نه ډاریږي رسولان ما سره نه ډاریږي زکا ز عادل ذات ما پوښ کنه د انصاف کوم رسولان ګنا نه کوي هغه به څنګه عذاب کمزو الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وکي لکن من ظلم لیکن که څوک ظلم وکي نو هغه بډاریږي خو که ثم بدل حسنا بعد سوء ک بیا بدل کی نیکی بعد سوء پس د بدینا کده بد کار نه پس نیک کار وکي فإني غفور الرحیم نو یقینا زبخون کې او مهربان ما نو هغه د پارم بیا مطلب دار چې سم مشکل نشته دی دا ورته تسلی د پاره وی چې کې دې چې د موسی علی السلام په ذهن کې دار شي چې مطلب دا ما خو یو کار کړی دی ما خو هغه د قبطی قتل کړو نو قبطی خو څه ګناه نه وجلې نو الله ورته وی چې نه خیر ده کدا څه کارم سوکو کی چې بل فرض ګناه وشي نو هغه چې بیا ښه کارو کی بیا غتم بخنه کوم تا خو چې کم کار کړه دغه خو څه ګناه نه ده پوه شوې وادخل یدک فی جیبک بل معجزه وادخل یدک او داخل کلاس پل فی جیبک په گریوان خپل کې په گریوان کې کله وای جناح کې لاندې الته ورکا نو دلته ور داخل کول ته ورکا خا تخرج بيضاء نوراو بزي تک سپین من غیر سوء غیر د مرض نه اے د سپینواله به د دی وجه نه نیوی چې کنه دا برف مرض دی نه نه نه دا مرض نه دی بلکې دا معجزه ده فی تسع آیات نو اذهب لارشا فی تسع آیات پنه معجزو سرا الی فرعون فرعون تا و قومه قوم داغتا نه معجزه خو هغه ما تاسو ته سورته اعراف کې شمارلې وي دو داشوي و نور ال ذکر وي هغه مختلف عذابونه ته فرعونانو باندې رارل کنه هغه نه هو الله ورته د مخ کنه دا بشارت ورکړو انهم یقینا دا فرعونان چې دي کانو دي قوما فاسقین یو قوم بی دینه چې کله ورته رارل وجحدوا بها الله وی انکار وکړ دې معجزونه واستيقنتها انفسهم او یقین کړو زړونو د دوی په دې معجزو باندې د زړه نه منلې وي خو منلې نه پزړه کې یقین کړو چې او دا خدای الله دی خو په خله نه منلې ظلمن د وجد عنادنا وعلوا او د وجد لوینا ځان لوی ګڼلو ځان ستر غنلو داینه دا کولی فنظر نو الله وی وګورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ او انجام د فسادیانو بس بیا ته انجام ګورا چې څه چل مو سره کړو فرعونیان می غرق کړو تبا کړی نو بس هغه وګورا واقع راوړه ډیره مختصره تاسو خیال وکړو مقصد پکې دغه چې عالم الغیب یو الله تعالی دی پیغمبران څومره لوی مرتبه ته بیا په اولو العزم پیغمبرانو کې موسی علیه السلام دی په ټولو پیغمبرانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه خو ډېر ټول نه اوچته ده خدای نه ورستو درجه بیا د چاره د موسی علیه السلام ده او هغه پیغمبر عالم الغیب نه دی نو بل څوک به عالم الغیب څنګه شي نو صفات د خدای یو الله تعالی لره دي په دې کې په دې واقع کې ورته دا بیان کړي او حکمتونو تک بیا کې نه هغه بیا ډېر وخخلی نو هغه پکې بیا ډېر دي ښا خجی ولقد آتینا داوود و سليمان علما اوس د دین ورستو دا بل دلیل نقلی پیش کړي د سليمان عليه صلوات و سلام نه او په دې واقع کې ډیر زیات حکمتونه دي په دې کې اول د سليمان عليه السلام باندې الله نعمت بیانې چې که سليمان عليه السلام سره کوم علم و هم هغه مرته مونږ ورکړو که داوود عليه السلام سره وم هغه ول مونږ ورکړو او هغه د الله تعالی خدای منلې و بیا دا غینه پس د سليمان عليه السلام یو خصوصي علم چې الله ورته ورکړو هغه ذکر کوي یو د بادشاہي د پاره د علم ضرورت هغه بیانې بیا دا غینه پس د سليمان عليه السلام سیاست ذکر کوي پاغي کې بیا د میګي میګي گواہی ذکر کوي چې میګي په دې خبره گواهه چې سليمان عليه السلام عالم الغیب نو دا غینه ورستو بیا د سليمان عليه السلام ا بل دلیل ذکر کوي د هدهد نه ها هغه کوډی چرک چې وته تاسو وایي نو هغه نه ته دلیل ذکر کوي چې هغه په دې خبره قائل چې سليمان عليه السلام عالم الغیب نه دی بیا دا غین اورستو د سليمان عليه صلوات و سلام بعض کمالات چې کوم دی هغه څه کوي هغه ذکر کوي په دې واقع کې خو مقصد پکې دک مسله ده الذي اغذات فضلنا چې غوړه کړی یو مونږه علا کثیرن پډې ربان من عبادی د بندګانو خپل نال مؤمنین د مؤمنانو نه په مؤمنانو کې پډې رو بندګانو باندې مونږ ته غوړواله را کړې ده دام د الله فضل دې دې نسبت هم چاته وکړو الله تعالی ته وکړو و ورث سليمان داوود او میراث ول سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه څه شي نبوت علم دین پدې کې کنه میراث ولو وقال وی وی یا ایها الناس اے خلقو علمنا را کړه او را خود له شوی د مونږ ته منطقه طیری خبره د مارغانو اے نطق الطير څه چي دي د مارغانو خبر دي بس نطق خبر ته وای منطقيان دروغ وای چې من نطق چې کوم دنو دا ادراک ته کلیات ته وای او دا په انسان پورې خاص ته لحاظ یو انسان ناطق دی بل څه نه دي الکه دلته کې وای دا منطق الطير چې الله ویلي دي پوښوي د مرغو خبرو ته نو ته کو نه ویلو نو دا دا ځان نه بس غریبانان یو قصه جوړه کړی دا او بس هغه منطق کې سړی کتاب وای خامہ خوام دا خبره کوي خدا خبره ته حقیقت دانه نه منطقيان کله کله نهایت بعض خطا خبرو کی منطقت تیری د خبرو د مارغانو نه و اوتینا من کل شی او را کړی شوی د مونږ ته هر یو شی هر یو شی چې هغه ته مونږ ضرورت لرو په حکومت کې ان هذا یقینا دا چې له هو الفضل المبین دغه فضل لوی د الله تعالی فضل ښکارا دی د الله تعالی په مونږ باندې اوس د سليمان عليه صلوات و سلام دای ورته بیان کا چې سليمان عليه السلام ته الله تعالی لوی علم ورکړو نو علم یو دا الله وې زماره طرف نو کم غوروال حکومت چې ودایم زما د طرف نه نو عالم الغیب یا والله متصرف یا والله ورسره چې کوم دینو دا خبره معلومه شو چې د علم ضرورت وي د حکومت د پاره نو چې سره حکومت او نظام چلی نو پکار دار چې کم از کم په شرعیات خو عالمی کړ وحشر لسلیمان او جمع کړی چې سليمان عليه السلام ته جنوده لخر داغو من الجن د جناتنا والانس د انساناننا والطير او د مارغاننا فهم يوزعون نو دا تقسیمول شو ډلې ډلې کول شو ځان ته په دوی کې مجموعات جوړول ښا په دې کې د سليمان عليه السلام حکومت طرف ته اشاره ده چې ډېر لوی حکومت یو ښا جنات انسانان مارغان درې واړه په د حکومت دلان دي داخلي ها نور زناورم دغه رنګي د سليمان عليه السلام په حکومت کې دا معلومه شو چې سليمان عليه السلام خاص سیاست وو ها اول به ټول راجم کړل بیا به مختلف مجموعات جوړ کړل د لپاره چې نظم او انتظام سوي هغه برابر وي خجی حتا تر دې پوري نو چې تقسیم کړل نو دا به تقسیمول شي د تقسیمول د پاره دا کار وکړو حتا تر دې پوري اذا اتو نو دوی را روان شو تر دې پوري چرال العلاواد النمل پاغه وادی د چا باندې د میګو باندې پاغه دره د میګو باندې رال دره د میګو کم دا کې بعد وای دا وادی چې کوم دی نو دا په بطن نخله کې د طائف سره ویل ته پرته ده بعد وای چې نه دا په شام کې ده سلیمان و سلیمان علیہ السلام و جنوده جلخکر داغو و هم لا یشعرون په داسې حال کې چې غیب نه پويږي پدې کې پدې آیات کې حتا اذا تو علی واد النمل قالت نملتن دا نمله چې وا بعض وی دا میږي و خزوا پوچی حکومت کولو لکه به نظیر چې په پاکستان کولو نو وای دا صدا دا وای خزوا حکومت کولو او دا غي نه بیا بعض اهل زه خلک دا سره راپاتی چې یاره بس دا خز حکومت شته ګوره دا د میګه حکومت ولا کته میګه خدای دې غرقا ته انساني تا ته رسول راغله دې غدر طویل چې لن یفلح قوم ولو امرهم امراه هرگز باغ قوم کامیاب نشي چې هغه خپل ذمہ واری چاته ورکړه خزه ته ورکړه او تر ازي ته دغه دغه نه د میګونه دلیل راخلی میګه میګه راخلی او رسول الله پرېګ دی دا سبې کار خبره کې نو یو خدا ده دیمه خبره ده دا چې قالت نملتن کی داتی د دا پاره د تانیس نه ده دا تی د پاره د وحدت ده پوه شو کنه دا راضی په کلام کې بیا چې کله هغه تی د وحدت راشي نو د اغي سره بیا هغه فعل مؤنث چې د وجه د تانیث لفظي نه نه داسې پاره کې سوي هغه تانیث معنوي وي تانیث معنوي نه وي نو ځکه دې کې دغه څه کوم دی نو هغه رائے د بعض ډیرو مفسرینو دا لیکلي دي چې دا نمله چې و دا مذکر دا مؤنث نه خالق نخلتن او نخلن ها دومره فصاحت سره خبره مونږ او تاسو کله کله خبره وکړي څوک به پوه نشي هغه دومره فصاحت سره خبره کوي چې اول یا ایها النمل ټول ځان ته متوجه کړ دا غینه پس وی ادخلوا مساکنکم خپل سړو ته ورشي بیا دا غینه پس وی لا یحتمنکم سلیمان سلیمان مترتدل نکی و جنود الاخر داغو هغه وجه د داخلي دو بیا هغه وجه د دغه ته بیانای چې ولې به مدل کی وهم لا یشعرون هغه ته پته نه لګي چې لکه دا سه هغه غټ مخلوق ته دا پته ته نه لګي چې خپو کې میګي د خلان دی هم د خپو را ولی پته ورته نه لګي نو په کلام کې سمرا جبا جبا دغه سره کلام ویلو بل پکې دغه معلومه شو چې هر مشر چې د قوم وکنه نو هغه د خپل قوم د تحفظ خیال وساتي وعلى والدي په مور او پلار دما په مور په پلار دما باندې کړه دې مور او پلار دواړه وان اعمل صالحا او ما ته توفیق راکې چې عملکم صالح نیک موافق د شری ترضاه چې ته په خوشاله شي وادخلني او داخل کې ما به رحمتک پر رحمت خپل سره فی عبادک الصالحین په بندګانو نیکانو کې نو سليمان عليه السلام دا دعا وکړه ربي اوزعني ان اشکر نعمتک په دې کې خپل سليمان عليه السلام دا اقرار وکړ چې دې میږي په خبره پویدل ما الله دام ستاف ما باندې نعمت ته عالم الغیب ته ما ته پته نه لګي خدا تا ما ته خود دي دي فتبسم ضاحکا په دې کې دا معلومه شو انبیاء علیهم السلام کله کله مسکیږي او کله خان دي خو قهقهان لګي تا تبسم کوي او ضحک کوي دریمه خبره دا ده د تعجب خبره سليمان عليه السلام ولې تعجب وکړ نو ما تاسو ته وی د فصاحت ته دی میګینا او د دغه د ښه سیاست نه چې ګوره د د خپل بادشاہي کوله سليمان عليه السلام خدا هغه بادشاہ بادشاہي چې ولیدا نو هغه هغه وته ډیر خوان ورکړو بل دا خبره ده چې په داسې موقع کې الله سره د الله تعالی شکر ادا کی د الله شکر ادا کی او د شکر سره سره دا خبره هم کی چې الله تعالی نه نور خیر وغواړي نو وادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین دا ته نور خیر وغوښتل الله تعالی نه نو دا چې قسمه دغه په داسې موقع کې پکار وي په دې ځای کې بیا تواریخ او بعض واقعات راغستې دي سليمان عليه السلام د سره خبرې وکړي ورته وی چې لکه تا دا خبره وکړه هغه ته وی او دا مې وکړه خپل قوم ته نو تا چې دا خبره کوله کنه وی زره ته ظالم ښکارې دم چې مونږ به تاسو د خپل اندې کولې یو دل کولې مو هغه ورته وی نه تا چې کم د صحیح اوریدلې نه دی پوچستا سامې صحیح کار نه کړ شکاري صحیح نه و ودا سل چې ما سره ویلو چې وهم لا يشعرون دوی ته پته نه لګي ظالمان نه دي ما ستاره طرف نه عذر پیش کړی دی پوه شوې پته به ورته ونه لګي نو د هغې د وجې نه به دا کار وکړي بیا ته سلیمان علیه السلام وی وی چې ښه صحیح ده نو نور څه ته ووایه که نه چې یاره دا د املا دې وی ډېره نرۍ ده او دا سر دې غټ دی دا لاندې لمب هم غټ دی او املا دې نرۍ ده دا ولې وی یاره د قوم بوجونه دې څه وکړو بیا ته وی سليمان عليه السلام ورته وی چې ښا سوای کنه چې زه خو بادشاہ یم که سس کیم مم داسې پروګرام پروژه له منزور کم هغه وی زمړه پروژه بسې ته بسې پرې د مال ته پروژه ما منزور وا هغه وی نه د تمره خلکو له کارونه کومه که تعالی صدا سی کنه خلکو هټي وبل داګه ماګه برته لګم هغه ته وی زه صحیح ده نو که داس تکې زما په عمر کې کدی ورسته ته سیوا کړه داس کیم نه پکار دی ودا خو نشم کوله وتفقد الطير او رکه کړه مرغی ها وتفقد الطير یا تفقد په عربی کې هغه ویل کیږي جایزه اغستل حاضری اغستل نو مرغو حاضری واغستا نو چې واغستا نو پکې یو مرغی ورته وا نو فقال وی وی مالیا سشوی دی مال را لا ارل هد هد چې نو وینم زه هد هد هد هد چرته دی یرا ګورا لوها ام کان من الغائبین یاد دې دو من الغائبین د غایبانو نه دې پټ دې ورکته او کزی نه وینم نو په دې دا کې سليمان عليه السلام یو دا کار وکړ امیر له پکار دی د خپل ملګرو جایزه په خپل باندې اخلي راضي کله کله ملګری ګوري دویم نمبر کار دا دی چې کله په ملګری کې سغلتی او خطا رااله نو اول نسبت ځان ته کو یره زه خطا یم دا خبره مې غلطه اوریدلې ده او کنه دا نه چې اول په ملګری ځان خدا سے پاک غنی وای چې بالکل ما سره کړین دی خدا دا خنزیران دی په څه کنه ملګر باندې راتاو شي نه نه اول سليمان علیہ السلام وای مالیا ما کې څه قصور دی لا ار الهدهد چې لا هدهد دا تنخکاری امکان من الغایبین کې د سورانه کړه دی ورکته نو دا اول نسبت ځان ته کوا واضح دلیل براته پیش کړي نو بیا به پرېږدم پدې کې سړي پدې کې دالي چې امیر لدا پکار دي چې کله مطلب دار ملګرو کې اوکس خدایو کی نو تادیبی کاروایم کله پکار دي زمره اهمال بم نه کې چې ار یو سړی بیا په سر راخیږي او بیا غلطی کوي نو دا کار دغه کې دیمه خبره دار چې څوک دی او سات امیر سره وی کنه په سفر کې خصوصا په کار دار چرته ځینې اجازه ته وغواړي د اجازه نه وغوښته ځکه دا سزا ورکوله دریمه خبره دا ده چې اولا اذبحنه چې یا تعذیری سزا کله قتل تم رسیږي او قتل بیا د مرغو قتل چې کینه پاره کې بیا مسنون سره ذبح ده دا سیمه وجنا سیکا علالیکا نو دادی سالورم خبره دا ده کملګری عذر پیش کو نو عذر ته بیا قبل و دا سیمه کو چې نه نو سه نه پریدم او لا یاتینی بسلطان مبین کس دلیل او عذر را پیش کنه پرې بیم د الله دغه سليمان علی السلام وای فمکث غیر بعید نو ایثار شو غیر بعید نه لری نه لری مطلب نه ډیرو ډیر وخت و نه غستو لګ وخت تیرې دو نو هغه چرته نور مرغی ورته دغه کړه په وا کې ځان را رسو غرق شوی غرق شوی فقال احد نو د چراغ د سليمان علی السلام مخ ته کیناستو د د فصاحت ته ګورا فقال نو دوی احد ما را غیر کړه دې بما او خپل علم کې هغه شی لم تحت به چې تا نه را غیر کړه هوش دا د بل گواہی وکړه سليمان عليه السلام ته ایتګوره نه خبر د غیبونه ما یو شی لیدل د زم عالم الغیب خو زم نه ما خو زه تل او مل تزکا وجئت کارا غل انت ته بسبا ان من سبا ان سبا خارنا بنبئ یقین پاغه خبر یقینی سرا دی راغې نو یو خدا خبره وا چې بیا چې کله خبر شي چې امیر مخه پکړه دی اجازه تراغلم نو زر ځان نار سو فما کس غیر بعید دویمه خبره دا ده چې احط بما لم تحق به دا بیان چې شروع کړو دی بیان کې دی فصاحت تر دو ګوره چې اول خدا سليمان علیه السلام ته ویل تا ته پته نشته او ما تشتا پوه شوې دیمه خبره ده چې د عالم الغیب نیم خود سبا خار ته تلم خطا شوم ولار می خطا کړی و ال ته تلم بل خپل خبره چې ذکر کوي په تاکید سره وای مارت یقیني خبر راوړی دی بنا به این یقین سبا خار دا په یمن کې وو پوه شوې بعد وی دا د خار نومو بعد وی دا د یو سړیو دا هغه په نوم باندې بیا دا خار نو هغه وجنو ته ویل کیږي انی وجدتن انی وجدت امراتن اوس وته وی خطا څه خبر لیدل پیغام دراوړل وی ما امونتا امراتن یو خذا تملکهم پوه شو تملکهم چې حکومت کو په دغه خلکو باندې و اوتیت ور کړه شوی او من کل شی ان دې تهر یو شی ولها عرش عظیم او دې لپاره یو لوی تخت مو یو غټ تخت یو ښا دا د درې د تعجب خبره ذکر کړې یو خبره دا وا چې وجدتم راتن تملکهم عجیب کار او خزه مې ولید حکومت یې کاو دا د تعجب خبره بیانې دا د تعجبات نه لګور دا څه خبره نه ده په کافرو کې ودا خزه او حکومت یې کاو نو ځکه تعجب هم کړل دغه خبره کوي و اوتیت من کل شیء یرا هر قسم اسباب وسره دای د تعجب خبره وا هر شی وسره نو هر شی ما تاسو ویلو کل د استغراق حقيقي د پاره نه کل د استغراق عرفي د پاره دی چې کم شی دي ته ضرورت او هغه وسره دا نه کنه بیا خو چې کل شی او بیا خو په کار راځي سليمان عليه السلام په حکومت باندې د دې حکومت وي نو خو هغه سره نه وکنه خپل چې کم دی ولها عرش عظیم دای دغه کې دای په دغه باندې په اسراف باندې تعجب کوي چې دومره غټ تخت جوړ کړو عجیب او لوی شاندار تخت جوړ کړو نو دا دا درې خبرې در در تعجب ذکر کړي بیا ورپسې بل تعجب خبره ذکر کړي خو غزان ته مستقل ذکر کړي ځکه خطرناک د عقیدی سره متعلق تا وجدتها و ما امنت دا خذا وقومها قوم د دې یسجدون للشمس چې صدیق انورتا من دون الله غیر د الله تعالی نه اوس د توحید ته ګوره وای وزین لهم الشیطان اعمالهم خسته کړه د شیطان دوی ته عملونه خپل فصدهم عن السبیل نو بن کړي دي د لارې حق نه فهم لا یهتدون نو دغه د وجنه دوی لار حق نه مومي دا دغه دا هد هد دی دغه ته ته وګوره کنه دی فصاحت تا او دی خوای دی عقیده تا وجدتها وقومها ویل تعجب خبره دا وا چې مرته صدیق ول دی خلکو عجیب خبره ده بیا دا غینه پس وای چې دا کار دی ولې کولو وای وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان ورته د عمل نه خسته کړو خچ شیطان ورته دا عمل خیسته کړو نو دوی د حق لار نه مومي وای فسدهم عن السبیل شیطان د لار نه بند کړی دي فهم لا یهتدون ترسو چې بلا شیطان مسلط دوی سملار نه چمون دي نو دا الله هغه الله لدی ول عبادت نه کوي دا دې تعجب کې خلا نظر تعجب بیان دی یخرج الخبأ دا د هر چا د خپل عقل مطابق استدلال کنه الله پیجنې خو د خپل عقل مطابق د د دې هود هود کار دا دی د داسمکه کې پټ سیزنه دانی راو باسي بعض په کلا دا وې دی وب معلومه چې الله کې کینه په دې ځمکه باندې لاندې ته وب معلومیږي هر څنګه چې وی خو به هر حال دا د چې کوم دنو د خپل علم نه استدلال وکړو چې زما دا علم ته پرېګ دا الله تعالی د دینه پټ سیزونه زیات نور راو باسي الله عالم الغیب دی هغه ته ولې دا خلق سې دینه کوي او بیا ورپسې دلیل د علم د الله بیان ک سليمان علیه السلام نه خو نه فکرو هغه ته وی تا ته پته نه لګي ما ته پته لګېدلې دا او دلته کې الله ته وی ويعلم ما تخفون وما تعلنون چې الله هغه څه پیژني چې تاسو پټوي او تاسو ښکارا کوي کپټه قائدوم دي کخکارا اقوال یا فعال یا څنګه پیجنی الله لا اله الا هو الله تعالی چې لا اله نشته د معبود نشته د عالم الغیب نشته د متصرف الا هو غیر د الله نه رب العرش العظیم رب د لوی عرش ته واستدی عرشم غټو کنه نو هغه وای چې نه نه دا پرېګدا د الله تعالی عرش غډیر لوی دی هغه عبادت پکار دی قال سننظر نو سليمان عليه السلام ته دغه چې کوم ده هود هود خپل عذر بیان کو خود عذر سره ورته چې کوم ده خپل عقیدم بیان کړه چې عقیده می ګوره دادا او خبر می یقیني راوړ دی نو سليمان عليه السلام جواب ورکړي قال وی سليمان عليه السلام سننظر ذره چې موږ بګورو اصدقتا چې ته رښتیا وای ام كنت من الكاذبین یا ای ته دروغجنونه ما ته پته نه لګي ولی خبر واحد د کنه نو خبر واحد احتمال د صدق او د کذب د دواړو لري نو موږ به معلومات کو نو یو خو دا د دې خبر په باره کې ته دا وی دویم نمبر خبر واحد بیا واجب التبین ښا تبه پکې بیا تبین کې تفتیش پکې نو دلته کې سو اصل ایمان اسلام موږ به تبین کړو معلومات بکو چې ورګه خبره د رښتیا دا او کده روغ ده خاجی نو دویم دا کار دی دریمه خبره دا ده چې کلم تا ته امیر ته پکار دادی چې خبر ورته راغې نو د امیرانو اکثر غوګونه یې اوسترګې دي نو دله پکار داري چې د سترګې ولري معلومات شروع کې ډایرک په خبر باندې جذبه کې نه راتل پکار ښا خا اذهب بکتابي بل دغه دغه وته داخی وای خا وای اوس راشه اوس هغه رښتیا او دروغ بسنګ معلومه وای اذهب یو صاحب کتابي دا خط زما هاذا چې دا فعلق الیهم نو وی غردوا اغویتا ثم تولى عنهم بیا په ډډه شر دوی نه پنځور نګورا ما ذا يرجعون چې سره واپس کیږي دا خلق فل جواب په جواب کې جواب سره کې دی ماتا تور شدا خط یو سخه نو تفتیش د پاره سليمان عليه السلام دا طریقه اختیار کړه دیمه خبره دا ده چې څوک چرته لیږي نو هغه علاقه کې چې کم بلد سړی وي ماهر سړی وي هغه ولېګا نو هو دوت خو یو پیره چکر والے ده کنه نو هغه ته خط ورکوي خط بته یوسي ها ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون قالت يا ايها الملأ نو اوس دې خلاړو نو دغه کې راځي تاریخ کتابونو لیکلي دي چې کله دې ورسېدو نو التس بلقیس ته وا هغه په خپل معنی کې ودوا او هغه د مشرق طرف ته یو کړکې پرېخو چې لمر برا خاتون په هغه ټیم کې هغه را پاسې د هغه لمر ته بیا سیدی کولی هغه ته بیا یو قسم آداب ماداب دی کول نو د دغه دا او د هوت باغې کې وردن نشو او د دې د پاسې خط راو غرزولو بهر راوته بهر راوته یو ځای کې تاخته کې پټ کې ناشته پټ ورته ناشته ګوري چې وسه کوي دا یو د مرا پاسه دا خط یو کتو چې دا خط اوس دلته په بنده کوټه کې ماته چار راوړو دا غینه پته خطر کولاو کړو چې خط یو کتو حیران شو نو چې حیران شو ډارې کې هنګامي اجلاس راوغوښتو نو چې انګامي اجلاس راوخت نو قالت دی وی یا ایها الملا اے غټ اے سردارانو اے ارکان دولت انی القی الیا یقینا ما ترا غرزول شوه دی کتاب کریم خط عزتمن عزتمن خط دی نو یو دا چې دی دا کار وکړو چې مشوره کوي ښا مشورې ما خواب من استخاره ولا ندم من استشاره دیمه دریمه خبره دا ده چې دی دا خبره وکړه چې کتاب ګور ډیر خط دی عزتمن خط دی ښا دا د کم دانه معلومه کړه دا او خیار وا یو خدای چې خط راغې باندې کوټې ته دا به عزتمن نه دیمه خبره دا ده چې خط دی کله وکړه نو په سر کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم دا پوه شو چې یاره دا خط خدا سیا خو دې خو خط نه دی ها وی خط څه دی عنوان متن دا خط وایا وی انه من سليمان یقینا دا د سليمان عليه السلام نه طرف نه دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا شان دا دی چې دا خط چې بسم الله لیکل شوی دی په مدد د نوم د الله تعالی الرحمن چې رحمان دی او الرحیم چې رحیم دی سمالومه شوا د خط عنوان ورته دی بیان کړو اوس په خط کې یو خبره خدا اطفال لازی چې سليمان عليه السلام خپل نوم مخ کې لیکل د کلمې نه نه نه نه نه دا چونکه خط چې سړی کله ګوري نو اول پکې ګوري چې خط را لېګل چاله نو د هغه د وجه نه اول چې کوم دنه او قتل هغه خط د بسم الله نه لاندې بیا د سليمان عليه السلام نوم دیمه خبره دار چې کله خاتون لیکي نو په سر کې سړي کوي بسم الله لیکي 786 دی ملي کوي ښا 786 دی ملي کوي دا بسم الله ابجد دی بسم الله ابجد دا چا چې جوړ کړی دا خو دی خو دا غوړه دی یو بوت کوډم دی ښا دا 786 دا په مسلمانانو کې چار آیت کړو نو دا نه دا بدل دا کې روم کې یو بوت کوډ هغه 786 دی نو دا باندې لیکي وسا واش پکا کیا ودی کې دار په سر کې بیا تلان درې کر خمرا کوي نه مکوي دریم نمبر 20 می تعالی ملکا بسم الله الرحمن الرحیم دی کا څلورم د خط په آدابو کې دادی چې انه من سليمان اصول دا د نبی علیہ السلام چې څومره خطونه دي په خط کې به اول خپل نوم لیکي از طرف فلانه او بیا بلان دی فلانی سلام علیکم پوه شو کنه نو زمونږه طریقه خو تقریبا الټا ده مونږه خط اول لیکو په خدمت فلان محترم فلان کې سیب ډنګلې سیب هغه خط لیکو بیا هغه خیر کې لیکو از طرف فلانه نه نه اول نه د نبی علیہ السلام د خاتون سنت طریقه په خط کې دا ده چې اول بلی کې من جانب فلان پوښ کنه د فلانی طرف نه دی بیا رست لیکه چې هغه تاولو پیژني خجی الله تعالی علی واتونی مسلمین خط کې سم مضمون دی الله تعالی علی چې تاسو لوی مکوي په ما باندې ها غټ غټ مکیږي ښا چې غټیږي ځان غټاوه ما واتونی را شما ته مسلمین تابعدارا راځه تابعدارا او بس نور کاروبار د غونډاوه ته خدای حکومتونه کې حکومت حکومت نه دینه پک تسلیم شه فورن پوه شوي او ځان مغټاوه ښا نه دا د چې دا د کې یو خبره خدا ده چې د انبیاله مسالم خطوط چې وی پاره کې غټه خبره اول د اسلامي ځکه واتونی مسلمین چې کوم دی غولی کو دیمه خبره دا ده چې منع عن العلو انبیاء علیهم السلام کې علو نه وی نو منع د علو او د تکبر نه وکړه دریمه خبره په دې خط کې دا معلومه شو الله تعالی علی وی چې واتونی مسلمین بس خط ختم شو خط مختصر لیکا پوه شو کنه نو بعضی کسانی مونږه کې امونږه ټول دغه شانتی یو کنه نو 15 او 16 صفحه خط لیکو کنه هغه دغه لیکي دا مستطرف فی کل فن مستظرف وای دا کما قل د سسنه پیجن دی شي کله د خبرو نه پیجن دی شي کله د تګ نه پیجن دی شي کله د کار نه پیجن دی شي بعض سره وای د خبرو خياري خو د کار به داسې کما قل کنه چې سلور باندې رواني کله به یو سره داسې وي چې هغه په کار کې خياري خو په خبرو کې باندې کار نه کله وو یو سره ته د خط نه پیجن ته ته خط راولې چې تا وکړه نو دومره وکړه خط لیکل دی به مقصد خبرې پکې بس تا ته پته ولګی چې سره د پوندو پورې کم عقل دی نو دا سړي دا برته پته لګي د پیغمبرانو خط ډیر مختصر یغه مقصود پکې ولي کده نبی علیہ السلام خطوط چوغوري هغه ډیر مختصر دي ها البته کې یو مسله وګ دا بیا پکې لیکنو بیا څه خبره نه ده قالت یا ایها الملأ نو وی دي اے سردارانو تونی فی امری د خط موضوع ته بیان کا دا خط دی دا دغه د عزتمن خط دی او د خط متن دا دی اوس ویا ایها الملأ ای سردارانو افتونی جواب راکې ما ته مشوره راکې ما ته فی امری په دې کار زما په دې معاملې زما کې معاملې را پیښه دا اوس را ته مشوره راکوي ما کل تو قاطعتا امرن زنیمه فیصله کون کې دی یو کار حتا تشهدون حتا چې تاسو بیان وکړي تاسو مشوره راکړي گواہی وکړي مطلب مشوره راکړي نو تاسو بیاناتو کې خپل خپل جبه د اخر کې سکوما نو امیر لا پکار دای چې دغه شانت موضوع دغه اول بیان کی دغه تفصيلات چې خلک پوي چی چې کومه نقطه باندې بحث ته دیمه خبره دار چې کله مشوره اخلي نو په مشوره کې دار چې دغه لیوتنه وکي چې هغه ته وای چې اول هغه مشوره ورکړي دا سني بعضی امیر کنه هغه چې شروع کوي یره زما خدا رائے د تاسو څخه خوخه ده نو بیا ټول خامخ او یو زمونږ هم دغه رائے د خان خوي کنه نو هغه بیا هغه شان روان شي نه نه په کار دل دالي چې ما کوم ته قاطع زل خبره نه کومه او درېمه خبره دار چې په دې کې مشوره قبل المشوره ها یو سړی دی یو دا کې ځان لکار کړي فیصله کړي دا بیا راشي چې د خلکو تاسو وای تاسو وای مې به ځان سره په جیب کې راوړي نه جیب کې مر راوړه ما كنت قاطعه امرا زه اغینا مخ کې فیصله نه کوم وای ښا قالو نو دی وی فران چې دې د کوم خبرو لا کوم خبره را نقل کړي دا د خیارتیا دلیل بیانې قالو نو دی وی نحن اولو قوت مونږ د قوت والا یو او اولو باس شدید او د سخت جنگ والا خلک یو والامر الیک باقی فیصله خو تا ته سپارلې شوې ده نو اخیری فیصله به امیر کوي فنظرین ګورا ماذا تأمرین چې څه حکم کې بس تا خو خاله چې اوس تا حکم تسکه ښا په دې کې خو یو خبره دا معلومه شوه چې هغه یو مشوره شورا ملزمه ده او معلمه ده نو شورا ملزمه نه ده معلمه ده دوی به مشورې ورکی اخیری فیصله د امیر ده البته فیصله او مشوره اغستل څنګه دي نو دا پکار دي په مهمو معاملاتو کې بیا واجب دي خا په مهمو معاملاتو کې سړي واجب دي او من لا یستشیر العلماء فعزله واجب ابن عطیه دي کې تفسیر محرر وجیز کې څوک د علما سره مشورې نه کوي او کوم بادشاہ هغه بیا معذور کوي وعزل واجب دي نو دا هغه وي خو به هر حال نحن اولو قوت و اولو باس شدید مونږ د غټ قوت والا یو د غټ جنگ دینه دا معلومه شوه چې په دې خدي حکومت ولیکاو په دې کې ته سره د رائے ساړې نو دی د خط متن ته ونه کتل بس ډایرک جنگ ته تیار یو جنگ ته تیار پلار باندې هم تیار نشي الکه غلک سوچو کا نو دی ډایرک دای کی ساړې نو ځکه په خځې حکومت کو په خوا سعودي کې هم اس دغه علماو یو کانفرنس وو چې د خځې حکومت څنګه رټول وینا جایز دی نو چا پکې وی دا پاکستان کې چې دا خځه حاکمه ده دا به څنګه چلی یو عالم پکې راو کو یو چې کمل کې ساړې نه نو کې خځې کې حکومتونه نو دا قالو نحنو لو قوت قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه پوښوي نو دا یو خبره دی ګوره تاسو ته معلومه ای چې خارونه او وطنونه سره تبا کیږي دیمه خبره دار چې ګوره بیا ول ذلیل نه سي غلامان بدن جوړي که سبا در باندې غالب شو دا غي نه مخ کې بل لار جنگ اخیری اپشن دی وای د جنگ نه مخ کې بل لار اختیارول پکار دی و انی مرسله الیهم او یقینا ذلیګون کیم دوی ته به هدیه په هدیو سره د زر زر روپۍ استعمال کی سو خلق په دی باندې خوشاله کی دریمه خبره دا ده چې دا هدیه اکثر بادشاہ چې هدیه یادې کنه کوي دا زما تخفرات نه تخفه واخله دا اکثر رشوتی دا سليمان علیه السلام ته رشوت وړاندې کوي خو انوم ولا بدلی ښه هدیه ورته وای پوښوي دا دغه کوي نو دا فلم ما جاء سليمان نو هر کله چې راغ سليمان علیه السلام ته قال هغه قاصد راغه قال وی وی اتمید نو سليمان عليه السلام ته د دینه مخ کې دغه راغې هود هود و تراغې وی قادغه روان دي قاصدان داغي وی څه چل دی وی دغه شان ترتیب جوړ کړي داسې مشوره کړي سليمان عليه السلام ته دا بیغه مشه قال وی ته سليمان عليه السلام اتمدونني بمالن آیا تاسو زمونږه امداد کوي په مال سره فما آتانی الله نو هغه چې ما ته الله را کړی دی خیرون غوړه دی مما دا هغه نه آتاکم چې تاسو ته در کړی دی بل انتم بلکې تاسو چې به هدیتکم تفرحون په هدیو خپل باندې خوشحالي کوونکې دا به تاسو ته خوان در کوي ما ته نه را کوي ښا پوښوي اوس سليمان عليه السلام بعض روایت تاریخي کې راځي وایي چې کله خبر شو کنه چې دوی را روان دي جناتو ته امر وکړو شابه ملغلره راو باسي ملغلر راوباسي په لار باندې داس یو دغه جوړ کو یو طرف ته بل طرف ته پاره کې ملغلر کې خو دی دوی چې راتیر دې سره چې کومه تحفه تحایف دا څه شی دی مونږ سره وړي دي مړه دا خاصه کا ساخ ملامت خورا وړل یې رب حضرت مونږ ته دا طرف نه هدیه راغوته دا هدیه هدیه اوس پیغمبران دا پیجنی چې دا هدیه دا د رشوت ته سليمان علیه السلام هدیه کو قبل ولا خو پویو چې دا خو به تور رشوت راغلی دا وته یې واپس کړي پوه شي اما ته الله دې خرا کړی دي خا ارجع الیهم وی واپس چې دوی ته فلناتینهم صاغرون ذلیل وی نو ذلیل به او باسو دوی به کمی درجی والا خلق شي لاندې غلامان به تل نه جوړ کما دردن در پسې پوج به سليمان عليه السلام ته پوج ته دا خو دعوت کیا خو دې خو کوي تیار دمکی پکار دا نو فورا دمکی خا او بادشاہ له پکار دا وی کله کله دام امیر له پکار وی ځکه کله خبره کوي دیمه خبره دا ده ولا نخرجنهم منها ذلتن مونږ به تر توباسو ذلیلا نو بادشاہ له پکار دا اول خو علاقې نه خلقو باسي چې کوم په کومه علاقه حمله وکړي روس ته ته معافیو کې هو هم صاغرون بیا د اعلان دي ساتي کته دغه ډایرکټ له وحده مودي ورته کنه نو بیا به در باندې بغاوت کړي بل ورځ د دې وجه نه بیا اول ډایرکټ وحده مو ورکا اول لک ذلیل او ساته نو په دغه طریقې سره او بادشاہ له پکار دای ما تاسو ته وې کله کله سخت انداز کې خبره پکاري سخت انداز کې کله چې معتصم بالله خط لیکو نو سی ورته ولیکل هغه خط کې چې هغه کله هغه خزه بندي کړو د روم بادشاه او هغه خزه هغه ته خبر راولېګو نو هغه دغه ته وای هغه لیکون کی دا کاتب ته وای اكتب هغه ته ما دا اكتب وای څه لیکما دغه غوسه وی اكتب الى قلب الروم دا څه لیکه چې من ها من امیر المؤمنین المعتصم بالله الى قلب الروم دا څه لیکه چې د امیر المؤمنین معتصم بالله تر طرف نه خط ته روم سپیتا پوه سدی پکې وی وی دا خطه چې تا سره په جیل کې دار اولیګه واپس کا و الا بعثتک بجيش اولها عندك واخرها عندي وی ګنه داس لخر در لیګم اول به تا سره اول سره واخر سره به ما پوری خدوم روګه غټ لخر در پس در لیګم حالت چې روم والا ته پته ولګی دا فورا هغه خطه په ډیر پروتوکول سره راورس ولې چې پلار وته سوک شو نه وای او دال تک ورسوي دغه ته معتصم بالله تن دا څه خطه کاری کله کله خدي قال يا نن پرويز مشرف ورته وای سيد بس ودا رقم قال يا ايها الملأ نو وی د ای با يا ايها الملأ دا لاړه باچا واپس لاړو چې لاړو بس دوی خو پوه شو چې را قصه خو ګرانه ده بلقیس وی د دې خزینوم بلقیس خو او دی ویل چې را بز تسلیمې کما او اسلام راوړو دوی چې کله وی بس دوی را روان شو هلته خو آشنا هو غبتلو راتلو کنه جاسوس خدل د استخبارات ډیر مضبوط وو هغه لاړو هود هود راغې سليمان عليه السلام ته وی خلک را روان دي هغه را روان دي ویخه وی ودرګه بل چل وسره کو وی د دوی هغه تخت سو چلته یې خو وی هغه ته مخ کرا وړو لقوی خامخا مضبوط ما او امین امانت دار فلار دې پټوم نه کا روغ به د تر رسوما سليمان عليه السلام دا امتحان اخلي د خپل ملګرو چې ودرېګه ملګرو کې څوک داسې دي نو عفريت دغه خبره وکړه په دې کې دا معلومه شو جنات ته بعد طاقتونه وي د انسان د طاقت نه بهر وي اعلان کړه د میاشتو میاشتو په سفر باندې سبا لري پروتو او دا ته وی بس به راوړم دا طرف دا دغه سره جنگي کی کنه چې سترګې سړې کړه کولا وای بندي د سترګو پر رف کې د تراوړم دا سوکو دې کې دوه قول دي یو قول دار وای دا آصف برخیاو او د دغه سليمان عليه السلام د ترور زیو هغه وای لیکن دا قول دور راجح نه دی راجح قول دار دا سليمان عليه السلام په خپل وی عنده علم من الكتاب پیغمبري دا پیغمبر پیغمبر خپل دا خبره وکړه وی زی در تراوړم سړی ته وا چې دغه دې ټیم کې راوړم زی در تراوړم چې دا به نظرم نه واپس کوي پوښوي دا خبره دا وی د پیغمبر یا جبرئیل علیہ السلام وی دغه مجلس کې وو هغه ته وی زبې در تراوړم دا دوه قول صحیح دي ښا قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه نو هر کله چې ویلی د مستقرا ولا عنده د ځان سره قال وی وی هاذا من فضل ربي دا فضل در رب زماله سليمان عليه السلام دا کار د سليمان عليه السلام دغه تکبر نه کوي بس الله ته نسبت کړو وای دا الله په ما فضل کړی چې دا مې د دې وخت را ورسو ليبلوني دې لپاره چې امتحانو کې زما اشکرو چې د شکر ادا کوم ام اکفر یا زنا شکری کوما ومن کفرا هغه سو من شکر شکر هغه تو کې شکر ادا کړي د الله تعالی فینما یشکر لنفسه نو یقینا دې شکر ادا کوي لنفسه مفیدا لنفسه دای فائدہ وی د ځان د پاره ومن کفر غسو چې کفر وکي فإن ربي یقینا رب زما چې دی غنی به حاجت دی او کریم عزت مند دی عزت والا ذات ته هغه هغه به هغه چې ناشکریو کې الله چاته بیا ضرورت نه لري چې تاسو شکر ته الله تعالی محتاج دی دا تخیل تراوړو ښا قال بیا وی سليمان عليه السلام نکرو لها بدل کئ دیتا ناشنا کئ دیتا عرشها تخت دی ننظر مونږه ګورو اتحت دی آیا دا سملار پس سملار منظم کړه ام تکونو یا دا هغه چانه د من الذين لا کسان لا يهتدون چې هدایت نمومي څه مطلب یعنی دا اسلام ته هدایت نه وکنی مو یا مطلب دا دا او خيار دا او غیر تهتدی هدایت مار د خيارتیا سره دا دې کې سو خيارتاش تا او کم کم عقل دا دا ګورم ښا نو د دې لپاره دا دغه وکړم دا امتحان کول د یو ملګری داغه د عقل امتحان غستل دام صحیح کار دی فلم ما جاءت نو هر کله چراله دا قیلا ورته ویل شو سليمان عليه السلام ورته یا بل چا ورته وی ښا وی اها کذا عرشک داسې د ستاغه تخو ستاغه تخ په دې شکل ده کنه قالت نو دی وی کانه اول داسې وی گویا کې اغا بیا وی هوا دا ده پوه شو اول کې لګه شکی ده ځکه بدل کړي وکنه بیا وینم دا ده کنه دا ما غزما تخت قا و اوتینا العلم او را کړی شو مونږ ته علم په سبانه په قدرت د الله یا په بادشاہي د سليمان عليه السلام باندې مخکې جرا سفارتکاری وشو نه هغه ورته ویل وی چې ډیره بدل را من قبلها مخکې دینا وکنا مسلمین او یو مونږه مسلمانان بیا مسلمانان یا مونږ تابعدار یو تسلیم یو سليمان عليه السلام ته سليمان عليه السلام ته مونږ تسلیم شوی یو وصدها او سوال پیدا راتلو چې خدا دومره خيار وا چې دا سید خپل تخ او پیجندو نو دا بیا اسلام ولې نه راوړو په وخت باندې مخکې اسلام ولې نه راوړو توحید ولې نه پیجند الله وی وصدها بنکړی و دی لرا ما کانت تعبد من دون الله هغه خدایانو چې دی عبادت کو غیر د الله نه اے د دې په ذهن شرک شور شوی او خپل او خيارتیا تیر وا انګريزان ډیرو خيار دي کنه خو لیکن دا خبره ده چې توحید اسلام چرته په عقل نه منو وجه دار چې دا غي په شک په ذهن باندې غد شرک غبوت سور شوی ها بل سفیر انها كانت من قوم کافرین بل وجه دار چې دا د قوم کافرانو نه وا بل وجه دا دا چې دا معاشره کافر وا نو معاشره کوم کله سړی پروت نه بس بیا ما غشان ته چلیږي نو دا معاشري ماحول راګیرا کړی وا او دوی خبره دا و چې شرک غمینه په سوارا وا قیل لها دخول الصرح نو ګمانو کدی په هغه باندې حسبت هو ګمانو کدی بلقیسی هو پاغه باندې پاغه بنگله باندې لجتن د تشی لجا مونږ ورته غولې وایو ښا هغه اوبو چې ښکاته تلی کنه پخې نه لګی چې لاس عمر دي نو هغه ته مونږ غولې وایو چې هغه ځای چې هغه کې هغه اوبو بالکل ډېر ګهراوی ډېر ګړي وي ښا نو هغه څه چې لجتن هغه ګړي وي اوبو ته دا ویل شي نو استاد جبه کې غنوم نشته ها نو خدا کو بتوي دا خو معنا ده نو می نشته وکشفت عن ساقيها او لری کړه پورته کړه عن ساقيها د دواړو پندو خپلونه داسې دا پرتګ را پورته کړي چې اوس بو د سړی کوزیږي چې کپڑے مينون دي نشي نو داسې دا پرتګ را پورته کړو د صد پارا سليمان عليه السلام د دې امتحان غستو او دې ته اصل کې د الله نعمتونه خو چې دنیا پرېګ د ما سره دومره ده خو لیکن زه په دنیا په سنیم روان ته دنیا دمر په تعجب کې چولې وي پرېګه دغه بعض دلته کې وای نه دا اصل کې وای د پیریانو خورزه وخه پوه شي دا د پیریانو خورزه وا یا څوک سوي څوک سوي د پیریانو خو اورې روا څوک دا خبره کوي کنه او وای دا هغه دا غوښتل چې سليمان عليه السلام چرته دې سره واده ونکي نو وای ورته وي چې دا چل دې چې دا غي په پاندو باندې داسې وي اختر لکه د خره غوندې نو بس اډیره بادرنګ نو سليمان عليه السلام ورته دا ځای جوړ کړو دې د پاره چې دا ورګه د دا پانډه یو ګورم ساړې پرېګ د پیغمبر دې د الله بندا دا څنګه غړي وړي وای دا نه دا دا دغه کته چې مطلب دې ته دا دغه قول خو دې څنګه کمی دغه پورته کول بیا سليمان عليه السلام حیا نه کو فورا نه پیغاګو کو قال وی وی انه صرح یقینا دا بنگله دا ممرد چې جوړه کړی شوی دا من قواریر د شیشونه دا شیشې دي ښا دا دغه نه دی وبنه دی مې یریګا دا وبو ته نه کوزیږي دا شي شو تا کوزیږي نو دې ته دغه دغه ورکړو خاطر دا شي دي قالت نو دی وی رب ای رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړي په ځان خپل باندې وا اسلمت مع سليمان او اسلام میرا وړل تابعدار شوم سره د سليمان عليه السلام نه لل پمل ګرتیا د سليمان عليه السلام کې لله الله لرا تابعدار د الله رب العالمین چې پالون کې مخلوقات دي بس دی ایمان راوړو ها دې ځای نه بعضی حضرات راشي وای د خدای حکومت شته ده کنه پوه شئ لکه عوامو پاس کړي وانه مونږه دا قبول کو نو دا څه ده دا د خدای حکومت کم ځای کړي وای دا ګوره دې حکومت نه کونه وای دا خو هغه ټیم کافر و پوه شئ وای نه د اغه نه ورستو بیا دې ورستو حکومت کوو مونږ وتوای چې کچا تاریخ کې لیکلي د ځانه به لیکلي لیکلي به لیکن دا خبره دلته خو مونږ ګورو چې سليمان عليه السلام ورته یو خل سر خزه کوړه دن نه شبخته بار مګر دا پوه شي خزه کو کور ناشتي وقرن فی بیوتکن سليمان عليه السلام کو کوړه دن نه کا بیا مونږ قران کې دې چې بیا وته چې بار روزه دا وته ویلې دي نه دی ویلې بس دغه پورې قران ویلې مونږه احکام د قران نه راخلو تاریخ ته کتاب نه راخلو نو پاره کې دا چې بس دا کوړه لاړه او بس پکور کې کینه ولا چې دلته کینه نور ګرځه ما خجی ولا قدر سلنا الی ثمود اخاهم صالحا تر دې پورې داد د سليمان علی السلام واقع موکته دلیل پکې سو نفی د علم غیب علم غیب نشته د میګه او ته وی تاسو علم غیب نشته سليمان علی السلام ته غوسه کیږي نه ها پوښوي دغه رنګي دغه مولا جرګټ ته کې سره چې ګوډی چرګ دی دغه ورته وی وی تاسو علم غیب نشته هغه ته یو بالکل صحیح ده منی ورسره اوس دا غي نه پس دا دوه واقعات په نفي علم غیب پیش کړل مارته وی دوه واقعات دا پیش کړي په دې په قدرت د الله باندې په سلامتیا کې مستفین او غره خلق الله ته محتاج دي او ګور صالح علی السلام ته ډېری منسوبي جوړې شوې خو لیکن الله بچ کو ولقد ارسلنا الى ثمود یقینا الله وی مونږ لګل سمودیان ته اخاهم رور دوی صالحا صالح علی السلام ان اعبد الله چې بندگی خاص کوي الله تعالی لره فیضا هم ناسا په دغه خلق کې او فریقان دوه ډلې چې یختصمون دی یو بل سره جګړه کولی یو مسلمانان شو یو کافر شو ښا دا د پیغمبر کمالی چې هغه راشي نو هغه تفرق للدین راولي یو تفرق فی الدین دی دین ټوکړې کول نه نه نه دین باندې ټوکړې کې یو تفرق للدین دی د دین د پاره تفریقه کول د دین د پاره تفریقه واجب ده فرض ده د ایمان نه ده د کافر سره دوستی حرام ده کنه نه حرامه هغه سره به جدا کیږي د دې وجه د نبی علیہ السلام په صفاتو کې بخاری کې بخاری کې راځي مراش مونږه کومه دغه کوچه مخکې بخاری ته رسو بخاری کې راځي کنه روایت ته هغه فرشتي چې نبی علیہ السلام صفات بیانای نو یو پکې دا وایي محمد فرق بین الناس دی محمد صلی الله علیه وسلم دا کمالو چې خلک جدا کړو خلکو کې تفریقه راوستا پوه شوې نو هر ځای کې به جوړ نه کله کله به توړ میخه بعد توړ د جوړ نه بهتر وي نو دلته کې ان عبد الله پیدام فریقان صالح علی السلام خلک ګډه تقسیم کړه یو مؤمنان یو کافران لکه سوره بقره په اول کې متاس ته ویلو چې څنګه قران نازل شو خلک په درې وړل تقسیم شو مؤمن ها کافر او منافق درې شو کنه شو دا څنګه داخله تقسیمیږي نو قران چې ته بیانې قصه ته ما جوړاو ته قصه په شکل باندې بیانې نو چې قصه وی بیا خو په خلک نه ته خلکو بیا بیا د لانجې ته نه جوړي قران بیا لانجه نه جوړي خو لیکن دا خبره چې کله قران ته بیانې د معاشري اصلاح پکې بیا لانجه جوړيږي یو ډله به تاسو سره بل ډله به مخالفه جوړيږي خدي قال وی وی یا قومي قوم زما لم تستعجلون بالسيئات ول تلوار کول تاسو په عذاب باندې قبل الحسنه مخکې ایمان راوړونه حسن مراد ایمان دی لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نه غواړی د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سره رحم وکړي شي نو یو دالت پیغمبر ایمان دعوت ورکي دویم خلق د عذاب نه ډاري دریمه خبره دا د خلکو ته د استغفار دعوت ورکي څلورمه خبره ته دا معلومه شو چې خلکو ته د خپل دعوت فائدې بیانې چې کچرته دا دعوت مو قبول کړه الله به در باندې رحم وکي قالو دوی وی اتطيرنا بك بدپالی نو څنګه پتا باندې نه مړه ته مونږ توای چې توبه او باسه نو حالت کم خرچی زمونږ د حالت خراب تا د لاسه ده نعوذ بالله من ذلک اتطیرنا بکا وی بدپالی نو څنګه پتا باندې و بمن او پاغه چا باندې معاکات استعمال ګری دي استاد ملګرو د لاسه او استاد د لاسه پیرو راغلی زمونږ ټول علاقه هم خراب کړه مونږ باندې ګرانی رااله ته مونږ باندې سخت حالت راغی قال صالح علیہ السلام ورته وی طائرکم عند الله بد بدبختی ستاسو چې دا بدمرغی ستاسو چې دا الله په دربار کې دا الله تر طرف نه تقدیری تاسو ته مقرر ده یو معنا دیو معنا دا ده طائرکم سبب طائرکم سبب د بدمرغی ستاسو ستاسو اعمال دي عند الله مکتوب عند الله الله سره لیکل شوی دي خج بل انتم بلکې تاسو یې قوم یو قوم یې تفتنون چې په تاسو باندې امتحانونه کیږي د الله تر طرف نه تاسو امتحان شروع دی خجی ندی قالو نو دوی اوی تقاسمو بالله دوی قسمونه وکړل په الله تعالی باندې ویلنو بیتنه خامخا د شپې حمله کومګه پدی صالح علی السلام باندې تبیت د شپې حمله کول ها دغه ورته وای شب خون ورته خلق وای د شپې په تعرض کو وا اهله په کور نه دې د باندې لا ټول قتل کو د شپې ثم لنقولن بیا به مونږ وایلی ولیه وارث د دیتا ما شهدنا مهلک اهلی مونږ نو حاضر چوي هلاکولو د کورنۍ ددتا و انا لصادقون یقینا مونږ رښتونیو دای مشوره وکړه وی قسمونه کو را دي به قتلو او د ټوله کورنۍ قتلو چې راکور ته سره سمره دي دا ټول وجنو نو بیا سبا را باندې اعتراض راځي خلک خلک بیرانه کبیله بیرانه پښتنه کوي نور خاندان نو جواب یو کو چې نه مونږ به بل ورځ قسم وکړو کنه قسم بداو کو په قسم کې به حیله وکړو حیله بداو کو چې قسم دې مونږ ورګره کورنۍ د قتل لپاره نه ورغلی نو د دې لپاره مونږ ورغلی مقصودی د دې لپاره یو دا کورنۍ تر د لباب قتل کړی دا نو په قسم کې به چلو کو ها پوه شو کنه په دې کې هغه ماجنی مفتیان هغه بے شرم بے حیا مفتی سي هغه چې را پاسي خلکو ته داسې فتوی ورکړي کنه چې خلکو باندې حرام کارونه کوي او چلونه وته جوړی چلونه کنه پوه شئ هغه علاقه کې په خوا دا مختلفو علاقو کې دا قصه مشهوره ده خو لکه دا شته با چرته بشوي وای چې هغه دغه راغی وی چې په پردیس مکه مې داوا کړی د مولوی صاحب چل قسم را باندې اوس کوي نو هغه ته بوټانو کې خاورې واچولې وی چې کله پټی ته باور چې ته قسم وخورې چې په خپل خاور ولاړ نو قسم یو خوړ ویل په خپل خاور ولاړم سړی وتا هغه خپل خاور لاندې په بوټانو کې وا دا سړي دا قسم نه قبلېږي په قسم کې خو اعتبار دی د نیت د مستحلف دی نه نیت د حالف کم سړی چې قسم کړی دا غن نیت له اعتبار نه کم سړی چې تانه د قسم تلک کوي دا غن نیت له اعتبار دی پوه شو دې لاندې اعتبار نشته دی خدي و مکرو مکر و مکرنا مکرا الله وی و مکرو او دوی تدبیر کو د چل چل یو کو د قتل د صالح علی السلام مکرن چل کول و مکرنا او مونږه تدبیر کو او مکرن چل کول د بچ کول د صالح علی السلام خو وهم لا یشعرون او دوی نه پویدل نو دوی دغه تدبیر کو مونږ دا تدبیر کو مونږه صالح علی السلام بچ کړو یا مونږ د دوی د عذاب تدبیر کړو نو فنظر وګوره کیف کان عاقبت مکرهم سرنګ انجام د چلونو د دوی ان دمرناهم چې یقینا مونږ تبا کړل دوی وقومهم قوم د دوی اجمعین ټول فتلک بیوتهم نو داری کورونه دا غوی خاویتن را پریوتی بما ظلمو په سبب د دی باندې چې دوی ظلم کړو هغه کورونه چې کومه بهر طرف ته هغه را پریوتی بعد مدانی صالح حسم لا ولال دی ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې دلیل د توحید د الله تعالی دی چې سلامتی ورکون کې الله دی لقوم من د پاره د قوم یعلمون چې غي پویږي وان جین الذین آمنو او بچ کل مونږه کسان چې ایمان مو ایمان راوړو وکانو یتقون او تقوا کوونکی د سلامتی د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده ها ولوط قال لقومه بل واقع وګورا لوط علیہ السلام کله چې وی وی قوم خپل ته وی اتاتون الفاحشه آیات اثرات کوئی بے حیائی تا وانتم او حال دار تو بصیرون چې تاسو خو عقل لرونکي بصیرت وینئ یعنی بصیرت لرونکي او خيار خلک خو بدبختو دا کارم شروع کړی دی انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتلل کوي سړو ته شاوتن بشاوت سره من دون النساء غیر د خدونه بل انتم بل کی تاسو قوم یو قوم تجهلون دنا پوی کارونه کوونکی فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان مگر دا او قالو چې وی وی اخرجو او باتی آل لوط دا کورنۍ د لوط علیہ السلام من قريتکم د د خار او د کلی خپلنا انهم یقینا دوی چې دی اناس خلق دي یتطهرون چې ځان پاک پاک کوي دای را تر ځان نه بزرگان جوړ کړی دا د علاقې نه وباسي فسوق په وباسي دا د دې هغه دلتوب دنو فان جینا هو له نو دی الله وای مونږه بچ کړه لوط علی السلام کورنۍ د الا امراته مگر نه خضر دو کړه قدرناها چې رست په مقرر کړي و مونږه غی لره من الغابرین د رست پات کی دن کو نه په عذاب کې و امطرنا علیهم مطرا اراوم ورو په دوی باندې باران د عذاب